په احوال د متقینو د پرهیزګارانو سره دی صورت ته سورۃ النبأ هم وای او دی صورت ته سورۃ عمه هم وای سورہ عما یتساءلون ته هم وای سورة المعصرات ته هم وي او سورة التساؤل ته هم ویل کی نور مفسرین ډیر نمونه دی بیان کړي عما يتساءلون د صف بارکی دی استانه تپوس عما يتساءلون د صف بارکی تپوسونه کی دی د یو بلنه دا زجر دی په انکار د باس بعد الموت باندې یتساءلون باب تفاعل د کثرت د پاره دی او دې کې اشاره ده دیتا د یو بل نه عبس ته پوسونه پالتو ته پوسونه د ځان د پویولو د پاره یو څوک ته پوس کوي نو هغه صحیح دی خو لیکن پالتو ته پوسونه دی کوي عما یتساءلون د صف بارکی دی ته پوسونه کوي دی یو بل نه عن النبأ العظیم چې دا ډیر لوی خبر دی او درون خبر دی دویم قول لم پسرین دار چې عن النبی العظیم مراد د دینه قران کریم دی او دغه سی توحید د الله تعالی تی مراد دی اما یتساءلون د صف واره کی دیو دیو دیو بل نه پښتنه کې عن النبا العظیم پښتنه کې دیو دیو بل نه په واره د غلوی خبر کې چې هغه قیامت دی او یا قرآن کریم دی او مسله توحید ده الذي هم فيه مختلفون الذي اغا هم فيه مختلفون چې دی په هغې کې اختلاف کوي نو بعضې خلک د قیامت مسله مني او بعضی تی انکار کوي څوک وایي صرف ارواحو بحث به کیږي او څوک وایي د لږ وخت لپاره دی بیا به ختمیږي نو الذي هم فيه مختلفون دا سره قران کریم په واره کې څوک وایي دا سحر دی څوک وایي جادو دی کهانت دی څوک ته شعر وایي او څوک ته وایي دا درو خوبونه دي څوک ورته وایي دا مجنون کلام دی الذي هم فيه مختلفون کلا سيعلمون ثم کلا سيعلمون زجر ذکر کوي سره د تخفیف نه او کلا ردعیه ده نو معنی دا شوله دا اول کلا سيعلمون دا لګي د الذي هم فيه مختلفون سره یو لګي او دا دویم لګي دا یو لګي د عما یتساءلون سره او دویم لګي د الذی هم فيه مختلفون سره مانو دا شي کله هیڅ چره دا سینه د پکار چې د قیامت مبارکیه د قران کریم په واره کې په ذل بکواسات وکړل شي عبس خبري وشي سيعلمون زرد چې دیو به دیو ته معلومه شي دیو ته پته ولګي ثم کلا بیا هیڅ چری داسې نه ده په کار چې د قیامت په باره کې او یا د قرآن کریم په باره کې اختلاف وکړلی شي سیعلمون زر دی چې دیو ته معلومه شي دیو ته پته ولګي او مفسرین لیکلی دي کلا سیعلمون دیو ته پته ولګي نو په دې اول کې اشاره ده عذاب د دنیا ته هر کله چې الله تعالی زمکه پیدا کړی دا غرونه الله تعالی پیدا کړی دي او دغه سي الله تعالی انسانان پیریان په ونو کانو بوټو کې هر څه کې الله تعالی جوړی جوړی پیدا کړی دي نو الله تبارک تعالی ته دوباره پیدا کول د انسان او قیامت راوستل له خو څه ګران نه دي مور غیږ د بچی لپاره او یا زانګو ته ویل کی نو دغه سیز مکه الله تعالی تیار کړی د آرام د لپاره د سکون د لپاره نه ډیره زیاته سخته ده چې انسان پی ګرځیدل نشي سملاستل پی نشي او نه ډیره زیاته نرمه ده چې انسان پی ګرځي ورخخیږي پکې الله تبارک تعالی سم کده پیدا کړی والجبال اوتادا او غرونه په شان د اوتادا میخونه دي دا کلام بنا دی په تشبیه باندې یعنی کل او تا دی دا غرونه په شان د میخونو باندې دی کله یو شی نکل کیږي خلک په هغې باندې میخ ټک وهي دې لپاره چې هغه مضبوط شي الله تبارک تعالی د غرونه په دې ځمکه کې پیدا کړي دي په شان د میخونو باندې د ځمکې په دې باندې راټینګه کړې ده بل ځای کې الله تعالی وایي ان تمید بکم دا غرونه مې په دې ځمکه کې ځکه پیدا کړي دي چې د ځمکه ونه خوځي بیا میخ چې کله ټکوالی کیږي نو ډیر میخونه داسي چې د هغې څه حصه بهر وي او څه دننه ورټک وهلی شي نو داسې غرونه څه حصه د هغې بهر ده او څه دننه ورټک وهلی شوي دي دا دویم نعمت شو و خلقناکم ازواجا او مونږ پیدا کړی تاسو ازواجن جوړی جوړی ازواجا یا په هر شي کې مختلف قسمونه مراد دي لکه تور دی سپین دی سور دی شین دی سخت دی نرم دی او دغه سی یخ دی ګرم دی نو هر شي کې قسمه قسم چیزونه الله تعالی پیدا کړی دي مختلف قسمونه مراد دي دویم قول لمبسرین داره چې ازواج نه مراد جوړی مذکر او مؤنث مراد دي په هر شي کې الله تعالی مذکر او مؤنث پیدا کړی دي وجعلنا نومکم سباتا او ګرځول دې مونږه خوب تاسو سباتن آرام سبات یا جمع ده اصل کې سبتون دی په لغت کې قطع ته وایي خوب ته سبات د دیو جن ویل کیږي چې کله انسان ود کیږي نو د ټولو کارونو او د دنیا د مشغولتیا نه قطع شي دا پریکړه لشي دیو جنو ته ثبات وای دویم قول لم پسرین دار چې د رسبتون نه ماخوذ دی په معنا د وګدوالی سره مراد تینا راحت او آرام تی مراد دی نو دیتا ثبات د دیو جنو ویل کیږي چې کله یو انسان آرام کوي او خوب کوي نو خپې اوغځي کنه خپې اوګدي کی دیو جنو ته ثبات ویل کیږي او خوب چې دی دا د الله تعالی نعمت دی په دنیا کې د الله تعالی په نعمتونو کې ذکر کړي وجه دا غیره پاره دا ده کله چې انسان ډیر زیات ستړی شي د دنیا په کارونو باندې او دا خوب ونه کی نو بیا نور کارونه نشي کولی او کله چې وده شي نو نور کارونه د دنیا دغسې د الله تعالی عبادت د الله تعالی د کتاب درس و تدریس بیا په دې باندې طاقت ومومي الله تعالی له قوت ورکي وجعلنا نومکم سباتا او ګرځولې دې مونږه خوب تاسو سباتن آرام وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا او ګرځولې دې مونږه شپه لباسن جامه فردا په شپې کې انسان ډیر کارونه داسې دي په پردې ته محتاج دي نو دا سي الله تعالی وی چې راشپه ستاسو د پاره ما په شان د پردې باندې جوړ کړی ده او جعلنا النهار معاشا دا شپږم نعمت دی او ګرځولې د مستاس لپاره ورځ معاشن وخت د ګټلو د روزي معاشن وخت معاشین وخت د ګټلو د روزي دی معاش په عربی کې هر هغه څیز ته وایي چې په هغې سره انسان ژوند تیروي خوراک دی څښاک دی او دغسې نور چې انسان په زندګۍ کې هغې ته محتاج دی د ورځ د دې لپاره پیدا شوی دی وبنینا فوقکم سبعا شدادا او بنینا او جوړ کړی دی مونږه فوقکم فات ستاسو نه سبعا شدادا و اسمانونه شدادن کلک مضبوط مضبوط شداد یا په معنا د محکم او د مضبوط سره دی په اعتبار د جوړښت سره نو دا اسمان چې دی بعضې بېدینه خلک هغه وایي دا اسمان هسې هوا ده وایي دا د انسان د نظر انتها ده نه نه د نظر انتها نه ده بلکې شدادن د کلک مضبوط اجسام دي د جسم دی مضبوط شی دی دوی معنی په سرینو ذکر کړی د شدادن سخت دی په اعتبار د حفاظت سره راغورځېږي نه دغسې سخت دی شیطانان پکې دننه نشي تللی الله تعالی و اسمانونه پیدا کړی دی او کلک دی مضبوط دی را غورځېږي هم نه او هسې داسې یو پوکڼی نه ده یو پالتو شی نه دی بلکې هوا نه ده بلکې مضبوط مضبوط جسمونه دي ده وجعلنا سراجا وهاجا او جوړ کړی دی مونږه سراجن چراغ وهاجن پړقېدونکی د دې نه مراد د دین مراد نور ته مراد دی الله تبارک تعالی په اسمان کې داس یو چراغ او ډیو پیدا کړی دا چې وهاجن هغه پړقیدون کې ده وهاج په عربی کې دی ته وایي چې ډیر زیات پړقیږي او انسان نظر هغه ته نشي کولای کله چې د سترګې مخامخ کیږي نو سترګې بریخیږي سترګې کری پری کیږي هغه ته وایي وهاج په عربی کې نو دا بل نعمت شو نه هم نعمت شو دا لنخرج به حبا و نباتا دیر پاره چې راو باسو موږ پاغې سره حبا دانی و نباتا او بوټي هر قسم قسمه قسم بوټي الله تعالی پاغې باندې راوخیږي لنخرج دا متعلق دی د انزلنا سره او به الله تعالی راووري د وریځونه دیر پاره پاغې باندې دانی راوخیږي او دغه سي ګیاګانې پاغې باندې راوخیږي قسمه قسم خوراکونه د انسانانو لپاره او دغه سي د چارپایانو لپاره دا اوس ذکر کیږي پر سلور پنځو آیاتونو کې تخویف اخروی ذکر د هیبت د ورځې د قیامت احوال د جهنم الله تعالی بیانوي یقینا ورځ د فیصله کان میقات هغه وخت مقرر دی میقات چې د یو خاص شی لپاره یو وخت مقرر شي هغې ته وایي میقات وخت مقرر دی د څه لپاره او پرانیستلی به شي اسمان نو شي به دا دروازې دروازې فتحتي سماو او ابوابا کل ابوابي په شان د دروازو باندې به شي په سورې فرقان کې الله تعالی ذکر کړی دی اسمان به سورې شي دروازې دروازې به شي دا د سره لپاره ونزل الملائکه تنزیلا ملائک به تراکوز شي نو دا ملائک به ولې راکوزیږي د پاره د انتظام د ورځې نه محشر د ورځ د محشر د ورځې انتظام او د میدان محشر د انتظام د پاره به الله تعالی را کوزي کی او سیرت الجبال پکانت سرابا او روان مکړل شي غرونه نو شی ودا پشان د پړق د شګي باندې په دې شګو کې یو پړقینده سیزي د لری ناغه معلومیږي کله چې پنور لګیدلی د ښکاری نو دغه سي دا غرونه به دغه سي شي غرونه به دغه شي تقریبا په قران کریم کې د غرونو د تقریبا و حالات الله تعالی ذکر کړی دي کله الله تعالی وای په دکته دکته واحده دا وټه کولای شي دا غرونه وداسې شي یو بل سره به وجنګول شي لکه یو شی چې سړی وټکه یو ټوکړی ټوکړی کې دغه سی بشي نو کله الله تبارک تعالی فرمای دا وشي کل عهن المنفوش په شان د وړی باندې وړی چې لکه خلق د مالوچ په لخت باندې وهي او هغه سوچتیږي او چتیږي بیا لګي دغه څه وشي نو کله الله تعالی ذکر کړی دی په قول ينصفها ربي نصفا الله تعالی به اون ولی بس داسې بشیره کې یو سړی یو شی وشیندي او داسې ختم بشي والو والو زول شي به نو کله الله تعالی ذکر کړی دی چې سرا به دا به شي په شان د پړق د په شان د پړق د شګي باندې دغه سی بشي مختلف حالات الله تعالی ذکر کړی ان جهنم کانت مرصادا یقینا جهنم د زید سوکی دا مورچه ده دا اوس تخویف اخروی الله تعالی ذکر کوي لس احوال الله تعالی د جهنم بیان کړی دي مرصاد مرصاد یا د صغره ظرف ده او مرصاد یا صغه ده مستر میمی ده مستر مبنی للمفعول له کول شي نو معنا دا شوله ان جهنم یقینا جهنم کانت مرصاده دا زید زید د سوکی معنا دار چی د الله تعالی ملائک الته کې په جهنم کې انتظار کوي د کافرانو چې کافران به کله راځي چې سزاګانې ولور کو میر سواده دا الله تعالی ملائک په جهنم کې انتظار کوي د پاره د سزا ورکولو د کافرانو او هغه مؤمنان چې هغه د خپل ګناهونو په وجه باندې جهنم ته لاړ شي او که دویمه معنا مراد شي مرصاد دا صیغه د مصدر میمی ده مصدر مبدل المفعول له نو معنا دا شوله ان جهنم یقینا جهنم کانت مرصاده دا جهنم تیار کړل شوی دی د پاره د عذاب د چاره پاره لیت واغین د سرکشانو د پاره ما ابا زید ورتلو دی سرکش چاته وی تواغی چاته وی په اصطلاح د شرعیت کې تواغی هر هغه چاته وی چې هغه تجاوز وکي د حدود شرعیونه یا په عقیده کې او یا په عمل کې عقیده خراب ده او یا عمل خراب دی نو هغه ته تواغی وی هر کافر هر مشرک او مرتد منافق او فاسق دا ټول بری کې داخل دي لتواغینا تواغیانو د پاره سرکشانو د پاره ما آبا زیره ورتلو دي لا بثین فیها احقابا اوسیږي په هغه کې ډیره زمانہ نو کافران مخ کې همیشه اوسیږي او مؤمنان مسلمانان د خپل ګناه مطابق سزا واغوسه کې په جهنم کې الله تعالی بیا راوسی دغینه لا یذوقون فیها برد ولا ولا شرابا نور حالت الله تعالی بیانوي نه وسه کې دی پاغي کې بردن برد ډېری معنی علماو ذکر کړی دی یو راځي په معنا د خوب سره په جهنم کې به جهنميان خوب نشي کولای ځکه خوب دا د آرام د پاره دی او آرام باغی ته نه ملاویږي دویم معنا برد کړی ده یخی اوبه او دریم معنا یخه هوا او دریم برد معنا څلورم معنا د زړه راحت او د زړه آرام نو معنا دا ټولې معنی صحیح دي په جهنم کې خوب د آرام د پاره نشته لري دغسې یخې اوبه په جهنم کې نشته لري یخه هوا په جهنم کې نشته لري او دغسې راحت د زړه آرام د زړه په جهنم کې نشته لري اطمینان د زړه په جهنم کې نشته لري ولا شراب او د سکلو سسیزم نشتره الا حمیما مگر وی با خټ کېدلی او با وغه ساقه او ویني زوی د جهنميانو د اندامونو نه چې کوم ویني زوی زی نو هغه به جهنميان سکی او د الله تعالی پیغمبر دغه وضاحت کړی دی قران کریم په سورۃ الکهف کې هم دغه وضاحت شوی دی جهنميان به چغې وهي چې الله تعالی موږ له اوبه موږ ته ګی شوي اواز به ته نه ورکړی کیږي ډیره موده بعد به ته اواز ورکړی شي چې څه وایې نو هغه به چې موږ ته ګی شوي اوبه به ته راوړلی شي ګرمې اوبه الا حمیما و غساقه خټ کېدلې اوبه دي او د جهنميانو د اندامونو نه د زخمونو نه چې کومه وینې زوی تلی دغه اوبه به ته راوړلی شي د الله تعالی پیغمبر وایي دغه سه قران کریم کې لري کله چې مخ تر نږدې کې یشوی الوجوه دا مخ ته چې نږدې کې مخ به تکشي مخ به اوسوځي او کله چې یتجرعه ولا یکاد یسیغه بیا به یو یو ګټو کې نو کله چې خکته لاړ شي نو فقط امعاءهم دا کلمې به تخکته وځي اعاذنا الله منه الله تعالی یې ټول مؤمنان مسلمانان د دې نه بچ کی جزاء او وفاقه دا بدله ده پوره پوره یجزون جزاء وفاقه بس دا پوره پوره بدله ودی تور کېدل شي وفاق او تولی وای یعنی الله تعالی په جهنم کې د شرک مطابق سزا وغیله ورکی پوره دغه سره بالکل موافقی برابر و یو سره دغه سی وفاق معنی ده چې د دیو عملونه ګندو د دې قیامت په باره کې ردیو هیڅ قسم امید نو لا ارجون حسابه وکذبوا بیااتنا کذابا او دروغجن ګڼل دی آیاتونه زمونږه کذابا په دروغجن ګڼلو سره د الله تعالی کتاب دروغجن ګڼه او یا بی آیاتنا مراد درینه دلایل توحید د الله تعالی دی دا عملونه چې دیو کړی دي نو کې دې شي چې دیو ته په قیامت کې انکار وکړي چې دا پلانې کار مونږ نه کړی پلانې مونږ نه کړی شرک مونږ نه کړی نو الله تبارک تعالی هو ادارې ته انکار وکړي کنه دا خو لیکل شوی دی په واسطه د ملائکو سره د اعمال په صحیفو کې دا لیکل شوی دی کل شین احصیناه کتابه راګیر کړی مونږه لیکل خو ملائک کوي خو الله تعالی ته نسبت ځکه کیږي چې الله تبارک تعالی په امر باندې د لیکي دیو جن الله تعالی ته نسبت شوی او بعضې ملایک هغه داسې دي چې هغه کرامون کاتبین چې هغه نیک اعمال لیکي او بعضې هغه دي چې هغه بد اعمال لیکي او د حدیثو نه معلومیږي چې دا نیک اعمال چې کوم ملایک لیکي نو هغه امین دي په هغه ملایکو باندې چې هغه بد اعمال لیکي کله چې یو مؤمن مسلمان نه ګناه وشي نو دا کم چې نیک اعمال لیکي هغه ملایکو ته وایي چې مه یې لیکه فلحال فذوقو دې لپاره مفعول به حذف ده اوس کې عذاب نه زیاتې کوم موږ تاسو سره مګر عذاب ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا اوس په دې آیاتونو کې بشارت ذکر کیږي تفصیلی د پاره د متقیانو مخکې د بيدینه خلکو چې د الله کتاب نه منلې د قبر قیامت مبارک عقیده برابر نه او دغه سید الله تعالی ر توحید په باره کې عقیده برابر نه دغه حال بیان شو اوس چې چا عقیده برابر ده د الله تعالی کتاب منلې ده قبر قیامت منی او نیکان متقیان پرهیزګاران دي ان للمتقین یقینا د متقیانو د پاره مفازه هغه زیاده کامیابی دی حدائق باغونه دی و اعناب او انګور دی بس جنت تی مراد دی په جنت کې دغه کامیابی زیاده دا وی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی د مفازن مراد د سیل او تفریح ځایونه تی مراد دي په جنت کې چې کوم د سیل او تفریح ځایونه دي هغه کامیابی او ډیر مزیدار ځایونه دي او دغه سي حدائق حدائق جمع د حدیقتون ده حدیقه په عربی کې هغه باغ ته وای چې دا غینا چار دیواری تر تاو شوی چا پیرته دیوال لا تاو شوی هغه ته په عربی کې حدیقه وای وکاسن دهاقه او کاسی دی پیالی دی دهاقه ډکی کړل شوی دهاقه ډکی دی د شرابونه داسې شوده دی شراب دی خالصی وب دی مختلف قسم چره گبین دی د دا بوته ملاوی او یو دوی معنی په سرین ذکر کړی د دهاقه په معنی د پر لپسی دا معنی یعنی دا مطلب نه رچی یو ورځ به دغه ارسه میلاو شي بیا بنئ پر لپسې وي که د ورځ یا تیا دل ضرورت راځي او که 1500 دل ضرورت راځي هر ټیم کې چې ته وغواړي دغه وي یو بل معنا په سرینو ذکر کړی د دها کا په معنا د مزیدار سره د دنیا شراب او د دنیا بعضی مشروبات چې دي انسان په مایده باندې بوچ الټي ولور شي بیا پکې نقصان شته او کني شته هغه جدا خبره ده خو پیدا پکې نشته رستا نو بس دا خبره په جنت کې دا کسی نشته او نه پکې دروغ شته دا نشته دا اصل کې کنایه در دینه چې جنت بالکل د آرام ماحول دی د آرام ماحول دی بالکل جزاء من ربک د دیو جنا په جنت کې خوب هم نشته په صحیح حدیث کې په جنت کې به خوب نه ولی خوب چې دی دا د ستړیا د وجې نه په جنت کې ستړیوالی نشته دی او خوب پکې بل دام نشته دی دی وجې نه چې که یو انسان خوب غواړي په جنت کې نو دا خو محروم کېدل دی د نعمتونو نه هلته کې خو نعمتونه دی وس یو انسان له خوب نه ورځي په دنیا کې نو خوب ولې کوي دا خوب څه شی خو نه دی خو دا خو د ستړیوالي د وجې نه الله تعالی په دنیا کې نعمت را لېږلی دی اوس په جنت کې چې خوب کینو دا د نعمتونو محروم کېدل دي چې ودی انسان خو په ودو کې وسه چل کېده نو د دې وجه نه په جنت کې په صحیح حدیث کې راشي جنت کې خوب هم نشته جزاء من ربک دا بدله له طرفه د رب ستانه عطاء حسابا عطاء بخشش دی حسابا ډیر حسابا ډیر دی دا. حساب څه معنی ده یو قول لم بصرینو دار چې عطوان کافی دی او دا ډیر دی او دویم حساب معنی دار چې په مقدار د حسناتو سره دی د الله تعالی سره وسوک خبرې نشي کوله لا یملکون منه خطابه یا خو بالکل مطلق خبرې د الله تعالی سره څوک نشي کوله دویم قول لم پسرینو دار چې مراد درینه سپارش خبرې دي ورسته به ذکر کیږي چې خا هغه څوک اجازت الله تعالی به اجازت وکي د سپارش کولو چې چا د چا عقیده توحید و او د الله تعالی د اجازت نه ورستوي او چا لپاره چې سپارش کوي هغه موحدي نو بیا صحیح دی سپارش د دین علاوه نشي کېدلی اته اقسام د سپارش مونږ مخکې بار بار بیان کړی دي یوم یقوم الروح په ورځ باندې چې او بدرېږي روح مراد پنه جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام دی ول ملائکه او نور ملائک صفن صف صف باندې به ودرېږي لا يتكلمون خبرې باندې شي کوله الا من اذن له الرحمن مگر هغه څوک چې اجازه تو کوي ته رحمان ذات یا عام خبرې ته مراد دي او مراد نه د سفارش خبرې ته مراد دي نو خبرې بل څوک نشي کوله په حدیث کې راغلی دی چې خبرې به هیڅ څوک نشي کولای ها انبیاء علیه الصلاه والسلام به خبرې کوي هغه باندې ودا پابندی نه الله تعالی به غیر دغه جرأت ورکړي وقال صوابا او ویلی وی حق خبره د دینه مراد کلمه توحید تی مراد ده نو الله تعالی به اجازت هغه چاته ورکي نو څوک چې وغواړي اتخذ الی ربه مآبا نو او دې نسی خپل رب ته لار لار د وتلو دی الله تعالی ته وګوري چې الله تعالی ته وزه په څه طریقه باندې ورشم دې دې کې د مآب نو مراد تصدیق د دغه ورځې دی دغه سیره دغه ورځې په باره کې صحیح عقیده ساتل او مراد تینا اعمال تیارول دي دا تی مراد دي مآبا ان انذرناکم عذابا قریبا یقینا یره در کوم غ تاسو ته د عذاب نږدې نه عذاب نږدې را روان دی قریبا د دینه مراد عذاب د قیامت ته مراد دی دویم قول لم پسرین دره چې مراد تنه عذاب د قبر دی قبر ته ورځي ور کوزیږي دغه یو څو ورځې دي انسان ته پته نشته چې زه سبا مرم او کنن مرم او کبل ورځ مرم نو تیارې چې دیونه که نو بیا دا وهټ ټکول دي او تبایی دي ده نو دا غیر پار تیارې وکي یوم ینظر المرء ما قدمت یده په هغه ورځ باندې چې وبویني هر یو انسان ما قدمت یده بدله د هغه عمل چې مخکې د لیږلي چې سری چې سری کرلې دي هغه به ریبي چې کم اعمال لیکلي دي د هغې بدله ورته میلاوي ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا او او وای کافر یا لیتنی های ارمان دی ارمان دی کنت ترابا چې زه وې خاورې دې دوه مطلبونه دي یو مطلب دا دی چې زه په دنیا کې خاورې وې انسان مکلف زه نه وې زه الله تعالی انسان بالکل نه پیدا کړی دا ډېره زیاته ښه وه او دویم دا دی چې زه له خاورو سره خاورې شوی وې نو یو ځل خو سیم خاورې شوم چې الله تعالی دوباره نه راپورته کړي نو دا به ډېره زیاته ښه وه کافران به دغه ارمانونه افسوسونه به بیا کوي خو خلک وایي عام په پښتو کې وایي بیا به منګولې مروړې خو لیکنه ورغوي و مروړي خو لیکن بیا ورته پیدا اندر کینو الله تعالی یو سره تیارې او کوي د دنیا د زندگی د دې لپاره ده چې غیر پر تیارې وشي عما یتساءلون د صف مبارک کې دی پښتنه کې دی ولنه عن النبأ العظیم پښتنه کې دی دا لوی خبر په واره کې چې قیامت دی او یا قرآن کریم یا توحید د الله تعالی دی الذي هم فيه مختلفون هغه چې دی پاره کې اختلاف کوي کله هیڅ چره داسې نه په کار چې قیامت تبارک کې پالتو ته پوسونه کوي سيعلمون زرد چې دیو ته معلومه شي پته به وته ولګي نو سيعلمون کې اشاره د عذاب د دنیا ته الله تعالی ور په دنیا کې تبا کې نو زید سوکی او زید انتظار د ملائکو د لپاره د عذاب د کافرانو یا مرصاده تیار کړل شوی د لپاره د عذاب لتواغینه د سرکشانو د لپاره مآب زید ورتلو دی لا بثین فیها احقابا اوسیږي ودیو پاغي کې ډیره زمانہ نو کافران به کې همیشه او مؤمنان د خپل اعمالو مطابق د بدو اعمالو سزا په کې وڅکی لا یذوقون فیها برده نو بس کې دی پاغي کې یخنی ولا شرابه او نه د څښلو څه څیز یا خوب به پکې نه یخې هوا او یخې اوبه به پکې نه الا حمیما مګر خټ کېدلې اوبه به یې وغساقه او وینې زوی د جهنمیانو د زخمونو جزاء او وفاقه بدله ور کېدلې شي دیو ته بدله پوره پوره انهم کانوا لا یرجون حساب یقینا دیو عقیده نه ساتله د حساب کتاب یا امید نه ساته یا یره نه کوله د حساب کتاب نه لا يسمعون فيها نا وردی پاغي کې لغوان بفیدې خبرې ولا کذابا او نه درو خبرې جزاء من ربک بدل ور کېدل شې دیو ته بدل تر په طرف ستانه عطوان بخشش دی حساب ډیر رب السماواتی رب داس دا بدل ور کې کېدل شې دا رب د اسمانونو طرف نه ول ارض یو تیرزم کې رب دی د اسمانونو رب دی ما بینهما او هغه چې په میون درې کړي الرحمن رحمان ذات دی لا یملکون منه خطابه وس بنه لري هیڅوک د الله تعالی سره د خبرو کولو یوم یقوم الروح په ورځ باندې چې اودریږي جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام والملائکه تو ملائک د الله تعالی صفن سب په سب باندې یا به یو سپی ټول او یا به ډیر سپونه جنس ته مراد ته ډیر دي لا تکلمون خبره ونه شي کوله الا من اذن له الرحمن مگر هغه څوک چې اجازه تو تو کې رحمان ذات وقال صوابا او ویلی هغه حق خبره مراد تینا کلمه د شهادت تی مراد د موحد ذالک الیوم الحق د غورز حق د یقینی ده فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا نو څوک چې وغواړي نو او دې نسیخ په رب ته مآبا زیاده ورتلنو ان انذرناکم عذابا قریبا یقینا یره درکو مونږ تاسو ته عذاب نږدې نه یوم ینظر المرء فغورت باندې چې وی به ویني هر یو سړی هر یو انسان ما قدمت یده هغه چې د مخکې لیږلي که نیک اعمال دې لیږلي نو ښه بدله به وینې که بد اعمال یې بد به وینې و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا او وبوی کافر یا لیتنی های ارمان او افسوس ته ما در کنت ترابا چې وې زه خاوري صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین